کلا یو انسان په خپل خزه تا تشبیه د یوې سي د مور ورکړه خزه ته وی ترا باندې پشان د مور زمای د شا یا د پتون یو جوړي سبي ول ورکړه چې ترا باندې داسې لکه پشان د شا د مور درې مثالونه په دې صورت کې بیانې پاول کې د وضاحت د مسلې د پاره چې څنګه په یو ګډه کې د زړونه نشي کېده نو پالمو په دې دنیا کې دوه مددګاران دوه خدایان نشي کېده مناسب بندی دی د پارا د مؤمن سره او نو د مؤمن خزه د پارا کله چې الله پیغمبر د یو کار فیصله وکړي چې دا کار به تاسو کیږي دا الله د طرف نه حکم راغی دا الله د طرف نه فیصله په پیغمبر والا چې پیغمبر دا کار به تاسو کیږي پروګرام به تاسو چلیږي زما د طرف نه درې هغه خلک چې هغه خلاف کو د پیغمبر د طریقو خو ته پته اولګی دا چې دا د پیغمبر طریقه ده او مجبورې ما د پیغمبر طریقه ده پلار مې نه غواړي پلار مې خفګي خو ته پته اولګی دا چې دا د پیغمبر طریقه ده وای ماسي مې خفګي یا د مور مې خفګيږي بچې مې خفګيږي ګور مې خفګيږي اصل نزان خبره معاملات نه څنګه ځان خبره د ډالر نه څنګه روزانه ځان خبره خيجو کته کیږي خبرې کنه خبرې د هر ریټ پورا معلومات کې روزانه خود دې معلومات نه کې چې دا سې دې کرا او که غلط کسوټه ولا خلاصه کې دا څه درناري چې ما خلاصه چې نه نه نه نه زه پیسې ورکوم وروره ما پیسې د خراب علاج نشي په خراب شو رښتیا وایا بغیر د کسوټې نظرګرستان هغه سیز اخلي ناغه تورکې او هغه په کسوټې خپل باندې سیز وهي او راځي داسې پوری چې دا اصلي دی او د دې سری نقلي دی دا ونه نو ستا کسوټې چاله د الله د کتاب درسونه منکه د الله د کتاب رکاوټ جوړيږي نو ګور یا ساته د داسې خلکو عمل برباد دي کاغه امیر سوجو کې کاغه مولا دې سوجو کې هر څوک چې خو چې د الله د کتاب د بندولو کوشش کوي د الله د دین د بندولو کوشش کوي د داسس پیغمبر پاک وې چې کم خادای باندې خلاف سنت شو کم روټي خلاف سنتي کتا ته دعوت ملاو شو تا ته خم کړی دی نو دعوت تبلول واجب دی خو چې تا ته پته ولګی دا چې دا روټي خلاف سنت دا د پیغمبر په طریقه نه دا او روټي بن خوري او روټي بن ځي دې صحابه په شوي دارنه ډول سنام کیږي غانې بجانې ته په کې ناس دي مولوی صاحب په کې مخ کې ناس یبا سو ګل مقتدیان نو تا په نو شواز ولا مقتدی دا شی حرام نه راواره زچا هغه بیا او کړه تا خپل غاړه آزاد کړو بیا په کې شامل دي سره خپل شي ګر صفا خبره متدید وکا امید وکا منی ومنی نه منی موږ په لګا راځو او سبا در باندې پیش کیو هغه پیش کیږي سم پیش کیږي یره پته نه وا ولې ما نو ویل دا خبره ما نه وکړه چې دا خلاف سنت روټي راتلم حرام دي ناروا دي ماشوم با خطنه کوي سنتي پاغه به خلک جمع کوي څوک په تخته پوښو کې څوک په پالنګو کې څوک په کرسي کې څوک په پیسې وروړي څوک په داو کې څوک په سری وروړي اکه کنه کې پروګرام جوړوم ماشوم ته سنتوم خپل خپلوان خلک به جمع کوم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د داسې روټۍ نه منع کړی د سنت روټه شته د خطنه حدیث کې راځي خو الا چې ماشوم د سنت کا هغه جوړ شو هفته لس ورځې پس بیا خلق نو وو څومره چې راوته چې خلق نو وره او روټه ورکه سنت طریقه ده خو چې په کوم ورځ باندې ماشوم سنته په هغه ورځ روټه ورکول حاله چې مقول حرام دي د پیغمبر طریقه نه صحابه صحابي روان دي دعوت ته دعوت شوی مګر راغې بل کس وسکه وي پلانو دعوت کړي وي خو خلاف سنت وي له وسوت ماشوم سنت یې وروته دا وي ماشوم سنت یې یا صحابي واپس شوه تو واپس شوه اجمل یا هغه یقین خلا کول والي بیا په ګور سنت ته کو سره نه دا حالت ده سان نه پر د خلاف سنت پر مدرسې جوړې دي علما جماعتونه کې بیانونه کوي علما دي علم دي څوک دا بیان کوي چې دا ناروا دي موږ چې یو ځای کې بیان کوو خلکو ته ناشنا ښکاري ناشنا ځکه ښکاري خلکو ویلې نه ده مولا خپل پټه کړی دا ازکه خپل پټه چاغه کار خرابي عزت خرابي امدني خرابيږي مدرسه شريږي چاندا ورکه پیسې ورکه یار ما د جمعات کې کار کوي مدرسه کې کار کوي پیسې راکې لنګر چره تنخوا راکې د څه کوم کار نه سره خدای والے نه چې دا کوم زمون نه کوم دا واحد سباز علماء دې چې ادا کار کوي من الحمدلله چې اوس کېږي خپل کو یا خو سویل شو په زور عام نه څوک نور کې موږ کومه کار حق ته حق ویل نبی علیہ السلام داسې زمانه به زما امت کې راشي چې پاګې کې حق بیانول بداسي د کلاس کې سکروټه نیول لاس کې سکروټه نیول ګران دي حق بیانول داسې ګران دي نو د مولانو ټول مزي دي کولونو کې ارس زونه دي هغه څه کوي بلو ته معاف دي کیسونو ته معاف دي مزي دي نه نه اورا ټیک دا مزي او دا ورکا چې د مزو دې پکې تا ته سي دین بیان کا چې سوچ دې کې کوا بارات خلاف سنت کا غمونه خاطو کې اکثر خلک رسمونه کوي وې دا ثواب نه دی هو او په غمونو کې خلک دا باز کارونه ثواب غني نو دې نقصان زیات دی دا غم هغه خاصو کو یې ټن ټکو نارو وه د لم ما خو وسو نو دا غي ګناه شته خو دور ګناه نشته چې سوره سره یو غلط کار کوي او ثواب وته وي او په غمونو کې سره اکثر غلط کار کوي او سوته وي ثواب وته لکه دا غي نشان دی کوم څنګه لکه یو دا غینا چې مله وشي پیغمبر طریقه سوا او زمنګ طریقه سره مله یو په زیر پروتي او منګه دی ګون والا دا وختي پروګرام کوله کپې من مانه راځي یا ساتي خان پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده د ترزوی داغه وفات شو حضرت جعفر د جلان وو لاړې غمخوري وکړه دوا وکړه تسلی ورکړه فورا بیا راغې خپل بیبيان د ترزوی دې لرم نه دې نږدې دې رور دې چې د جدا روټي بندوبس ولاکه ترجو غلا اخ په خود په خود کې چې الګره دي جدا دي دله جدا دي ګټه وټه جدا ده تسلی ورکو او ورته خپل غم کو ته پیغام شه من مانو پروګرام اسباب کټون اس زما دي زبا چلوم پروګرام بزو کوم تم خلکو ته وای خپل کوشش وکړه دیوې زما په کتل چې مزید صحبت ته پکې ناشتي خپلوان برازي ماماګان برازي ماسی زامن برازي کاکا زامن برازي دغه ځای سوسو صحبت دي خلکو د غم د روټې نه جوړ کړي صحبت دي ها من مزید بیا د غم روټي به هغه سو خوري چې په چا باندې غم دي بس اے زما بی بیانو زما تتر زوی فات شوی دی په ما باندې غم دی خو باغې زیاد غم دی ځکه دا غي زمانه جدا دی نو تاسو د روټي بندوبس کوي او دا غي د منمنو او دا غي د روټي تنظیم کوي پیغمبر حدیث مخه ته ده نو موږ هم پکا دا چا کر غم راغې نو دا غي گاونډیان وی رشتہ داران وی هغه بزی او کورونو کې به وي تاسو د فلانو د باد روټي بندوبست کې زنانو ناري نو د پاره دانه چې ال تور سي اځونه باندې چلاوي د مزيري پلانې به خپشي چې مالې روټۍ را نکړه الکه خیال ګوره وکړه نه پتا د دې مل خیال وکوا د خپل غم خیال ساته نور خپلوان شته دوستان شته ملګری شته هغه به دې بندوبست کوي پیغمبر خو منتدا طریقه خو درلا درې ورځې پورې ته به د خپل مریض سره غم کې خپلوان دي اقارب دي دوستان دي گاونډیان دي ابد روټي بندوبست کوي که یو یو کسې کوي او که په یو ځای کوي او که ارڅنګه کوي واګه د پکارداري بندوبست وکړي بعض خلک خو زستا بندوبست نشم کولای ایستا من مان زیات دي او عجز مغربي هیڅ بندوبست نه کوي بهشکه بیا به کوي ستا د غم سوک بندوبست د منمنو او ستا د کور بندوبست کوما خو ستا د منمنو نشم کوله ډیر دغه سم ګوري دي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی چې ستا سوک بندوبست نه کوي ستا د منمنو نه کوي نو بیا به دوه بندوبست کې په خپل کور کې کې په بلځه کې کې چې ستا او ستا د منمنو هغه وشي خدای لومبه ما خامره دا درې ما خامره یا ساته دا زمون په دین اسلام کې من دي دا د اندوانو طریقې دا لومبه جمعه دا دا دوی مجمعه دا دا درې ما او مجمعه پوره دوی جمعه نه رستو بیا سلويخته پوره سلويخته نه رستو بیا شپږ میاشتې او بیا شپږ میاشتې پس پس بیا کلی زدا روټي نه کېږي دا نو شپې د الله نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما د جمعې ورځ چې خاص کړی دا د الله د طرف نه ما ته خاص شوی دا نو سبب د دې موږ د پاره ما تر دې خصوصیت راغلی نور په دې کې دوره ثوابونه نشتا چې په دې شپه ثواب زیاته په نورو کې ثواب بالکل نشتا ټول د الله شپې ټول د الله رضی په دې یو حدیث پیش کوم یو صحابي دا د بل صحابي ملما شوی دی سلمان فارسی ملما شوی دی د ابو دردا صحابي روټي علماء کې ته اخدا ابو دردا سلمان روټي تناسته نو ابو دردا قربت او روټي دا سره خورا او قانون داري چې یو بن مراشي نو تبوسه روټي قربت خوري دا شک پیدا نشي ازنه سره ته کې چولی نه او خامخا خطرې کمدار ابو دردا ته وای په روزه وی د جمعرات روزه وینا وای سبا په روزه د هفته ورځ دا وینا وای نن دی ولې روزه ده سلمان او طویل جلال وای نن د جمعې سبر کا راز ورنو وای لکه نن د جمعې سبر کا راز د خیرات خو وړي پچا بچي اوس کو اړه اړه په خلکو چیس کا اړه په خلکو روټه خورا حضرت سلمان ورته وی ابو دردا چې پرون د روزه نوا سبا د روزه نوا او نن د روزه دا دا د خاص کړي روزه ما سره کوله روټي په وګړه په ما تکړه او دواله شریعت ته روان شو نبی علیہ السلام ته پیش شو نبی علیہ السلام ته ابو دردا او حضرت ما باندې سلمان روزه ما تکړه نبی علیہ السلام ابو سلمان ته وایي سلمان ته ورو جماعت کړي په ابو دردا باندې وای حضرت ما ته پوسو کو زه د مل مشما ته روټي راو کړه مې روټي ولا د زما روټه ده مې ولې د روټه ده قضایي و وینا اسې مې ثوابي ویلو مې پرون د روټه و وینا مې سبا د هفته ورځ د روټه وای چې نه مې نن د جمعې زبر ګرځا نو کدا د جمعې ورځ خصوصیت تا ویلې او په دې کې ثواب زیات پیغمبر پاکا چې موږ هم د آینده جمعو شروع وکړو چې په بیا روزي نیسو حدیث ته حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلمان په تون لټه سور کړي ګوره په عبادتو کې درې سيزونو ته پوزبه قیامت کې کیږي دا کار دی ولې کاو سره دا کار مونږ دی ولې کاو د ماجیګر فرض الله قران کې تا مونږ ته ویلو چې اقیم الصلات مونږ نه وکړو مونږ دې کاو نو دا سره دا کار دی بیا ولې کاو او د کور والو د بعد روټي بندوبس کې نو څوک نه کوي بزان خپل بندوبس کوي دا د پیغمبر طریقه نه نن موږ څه کوو په لومبۍ ورځ باندې خصوصا په درې مورو چې ملمانو اوس ختيږي نو موږ میخې راونیسو وی بیا په درې د میخ درې مورو او دا د درې ورځو نه وروسته چې کم خیراتونه موږ خاص کړی یا ساتي د دیوبند سردار دی پالیپت په هندستان کې یو ځای دی داغه قاضي دی قاضي ثنا الله پالیپت دی هغه کتاب لیکل دی ما لا بد منه 146 صفحه کې هغه لیکي ما سره موجود دی پای کې هغه وصیت کړی غوي بعد مردن دنیاوی بمثل دهم وبستم زکا زیرا ان ان هم او دستا زکا دا رسمونه د اندوانو رسمونه دي نن د اندوانو کو رسمونه من روان مولا په کولمبیا په سر وخت کې ناشته الکه دا نو چې مولي صاحب ته غسل وخت ته ولې خوري زامي خلا پویو یا پویلو یا مجبورو زامي دي نو مولا لومبه بسم الله په د چلم پچا کوي ویل کوم مولي صاحب ته واس ته چراشي چلم باندې شروع هغه وکي په کلی د شروع هغه وکي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بچکل بی بیا شی خوراک کې خدا نبی علیہ السلام په تپوس کاو ان لک هاذا یاش ایس عائشہ دا خوراک زما مخه ته پروت دا د کمی غاړه دی دا نه چې کنه حرام دی وی زمانی کو بابا آدم ته پوس نه کړي پدرستخان ناس ته خوراکې کړو ناغه میوه خلوا پیرا چې کې میوه نه الله منع کړو نو نقصان کې واقع شو ته چې خوراک لزی دعوت درکې او شیر وروړي سو کو ته پوس وکړه کنه سبا چې دا د خوراک دی دا د څه پروګرام دی چې مالا دعوت راکې اې چې خیرات دې د پوسو ګنا بسلويختي چې ته پوسو کو نه په کلی ځای د پښتنو خیراتونه ډیر کم اصل دي صفا دي ټول د رسمون نه خالي نه دي یا به سلویتیانی یا به کلیزی یا به جمعی یا به نور د مړو شپې یا به نور مسلې یا ساته په دې طریقه یو سره خیرات خیرات خیرات نه تبدیل قران فیصله کړی دا وسيحبطو اعمالهم چې خلاف د پیغمبر یو کو خو ته پته ولګی دا الله وی سيحبطو اعمالهم زده چې برباد بکی الله د داسې خلقو اعمال که جمعه کې که سلويختي کې که کلیزه کې که دملوش پې کې که کلیزه کې چې سوره تاوان دی او شیا ساته تاوان تاوان دی الله پیغمبر خفه دی او ستا عمل څه شو عمل دې ټول تباہ دې جهنم دې دې سورۃ النساء کې وایي چې زما د پیغمبر خلاف دی وکړو نو ګورې جهنم دې دې خیرات خو پرې دا عمل جهنم ته رسېږي سورۃ النساء کې یوصل پنځل لسم آیات دی خه خیر اپ دارې وو خه خیر اپ دارې یو ګر غریب دی عجز دی داګه د بیماری وسره کیږي بیمار دی پیسې دوايي واده چې ټول زموږ هسپتال ته یاده پیسې ولا ځان نه پیدا خدا خه خیر اپ دی دیګم خیرات دی وا می حلال اولم خیرات دی پای کې دریا کاری راځي پای کې نمو راځي اګه بخلک ګلی کوي دغه سو ګلم نه کوي یو ځای کې د کوي ضرورت ته چا ته دوبو هغه ځای کې پورو کا کوي او کړه دوبو بندوبس وکا دا لوی خیرات ته طریقه د پیغمبر باندې تلل بهترین عمل له او د پیغمبر د طریقې نه خلاف کول ګړیا ساته ایمان پکې نشتا جهنم یې زیاده عمل برباد ده او دا ولی ولی خبرونه به سړی کم خالصيږي نن موږ یو نه حدیث کې راځي الماسیه تجر الى ماسیه اخرى یو ګنا سره راکاږي بل ګنا تا نن د یو ګنا او کلا سبب بیا پدا کې ورو ورو ورو د یو کمینوس اوا حدیث ته بیا سره ورسیږي موږ با د پیغمبر خلاف ته خلاف وایو چې دا خلاف دی غلط کار نه وکړو او چې څوره کولې شو موږ به داګه نشاندهي کو او هغه موږ ځان سمو کچا ځان سم کفه بها او ګوره کچا په طریقه د پیغمبر زندگی تیر کړه دا غي شان ګوره قران ذکر کوي الله و ټول ګناهونه به ته معاف کوم یو ګناه نه پرېدم یو غم او خادي زما په اتباع د پیغمبر باندې جوړ کړه چې د څوره ګناهونه په غواو یا غفر لكم ذنوبکم ټول ګناهونه او